وأيضا قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم دير معززو مؤمنانو مسلمانانو مجاهدين او اوریدون کورونو نن زمنګ دریم باب د کتاب شروع کیږي چې مخکې د دینه په اول باب د کتاب کې بیان د هغه مسائل وشو چې غد دولت پورې تعلق لري چې د اسلامي دولت پورې کوم مسائل متعلق هغه مسائل ذکر کړی شو او طریقه د تنصیب د امام ذکر شو چې امام مقررول شي نو په کومو طریقو به امام مقررول شي دویم باب کې به هغه امور داخلي د دولت اسلامي د اسلامي دولت چې کوم داخلي امور دي دغه مسائل بیان شو د دې حیثیت نه چې علاقه د رعیت د امام پوري دغه رنګي وجوب د اطاعت د امام او دغه رنګ حقوق د رعیت او حقوق د امام او دغه رنګ ماهیت د خارجینو په امام باندې ذکر شو او طریقه د تعامل دوی سره ذکر شو یعنی کله چې په امام باندې یو څوک خروج وکي او د امام خلاف شروع کړي دغه سبب څنګه معامله کیږي نو مجاهد وروره کله چې تا شرعي سیاست او فجاند چې دولت الاسلام کې داخلي کم سیاست دی مختصرا هغه ته وپیژاند اوس په دې باب کې تاته هغه مسائل ذکر کوي چې هغه د دیارو پورې اړه لري او احکام د دیارو ذکر کوي اول معنی د دار او تقسیم د عالم دو دارینو ته نو معنی د دار په لغت کې دار ویل کېږي یو محل ته دغه رنګي هغه آبادینو ته ویل کېږي چې کوم ځای ډیر کورونه وي او اطلاق یې په یو کلي باندې هم کېږي، دې ته هم دار ویلی کېږي. صاحب د معجم اللغه والا وایي، الدار المسکن یجمع البناء وما حوله، وایي دار چې دی هغه مسکن ته ویلی کېږي، ځای د اوسېدلو ته، چې دې کې بناګانې او کورونه راجمع شوي او ما حول د دې کلونه چې کوم ساحې دي، د ټولو ته دار ویلی کېږي، وایي لکه الله رب العالمین فرمایي قرآن کې سورة بقره 243 نمبر آیات کې الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم اي ته نګور هغه کسانو ته چې د خپل کورونو نه وتل نو دلته عام په قریه باندې اطلاق د دیار وکړو او دار وته ویلي نو دغه وجنه معزز ورونو مقصود په دار سره یو کله یو علاقه یو دولت یو قریه دا غستل کیږي او به دار په اصطلاح کې چاته ویل کیږي نو مخکې د تعریف د دار نه تقسیم د عالم کوو چې هغه تقسیم د عالم علماو د دې په منځ کې اختلاف نشته دی دوه تقسیمه کړی دی د عالم چې عالم په دوه قسمه دی او دریم قسم له نشته دی هغه دوه قسمونه اول دار الاسلام او دویم دار الكفر ای سکنو دار الهجره مقصد د دې آیات دا دی چې مسلمانان او مؤمنان دا په دار الهجرت کې چې دی اوسېږي اول ته اوسېږي نو کله چې قران کې هاجره ټکی ذکر شي د هجرت قران او حدیث دواړو کې نو د دې نه معلومیږي چې عالم په دوه قسمه لري یو دار الكفر دی بل دار الاسلام دی ځکه الله رب العالمین په هجرت باندې امر کوي چې دار الكفر نه مؤمن او مسلمان هجرت کوي دار الاسلام ته لکه رب العالمین بل آیات کې فرمایي سورته نساء 90 نمبر آیات کې ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا رب العالمين دي آیات کې فرمایي، یقینا هغه کسان چې ملائک هغې لره وفات کوي او دوی ظلم کوونکي په خپل نفسونو باندې نو ملائک به دې تپوس کوي چې تاسو په څه حالت کې وئ ورم په ځانونو باندې ظلم کړی ورم ګناهونه کړی دا غټه کبیره ګناه هم کړې ده هجرت هم نه دی کړی هغې به ورته کنا مستضعفین فی الارض موږ په ځمکه کې ضعیف یو کمزور یو نو ملائک به ورته وایي قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها ایا د الله رب العالمین ځمکه فراخه نه و چې تاسو په هغې کې هجرت کړی وی نو رب العالمین فرمایي فاولئک مأواهم جهنم وساءت مصيرا دغه سي خلک چې هجرت نه کوي د دارالکفر نه دارالاسلام ته دغه خلک چې دي رب العالمین فرمایي د دوی ځای جهنم دی او ډیر بد دی ځای د ورتللو هجرت چې کله په قران او سنت کې مطلق ذکر شي مقصد د دین داوي الانتقال من دار الكفر الى دار الاسلام یعنی نقلیدل د دار کفر نه دارالاسلام ته د کفر د کورونو نه د بی دین او طاغوتینو د ملکونو نه ځان رسول دارالاسلام ته د مسلمانانو خاورې ته د اسلامي نظام چې په کومه ځمکه باندې حاکم وي هغې خاورې ته ځان ویستل د هجرت مقصد دا دی نو د قرآن آیاتونو نه معلومه شوه چې عالم په دوه قسمه دی یو دارالکفر دی بل دارالاسلام دی او د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت کې هم په دې باندې ډېر دلایل چې تقسیم د عالم شوی دو دیارو ته او دو کورونو ته په ډېرو حدیثو کې واقعا د هجرت ذکر ده دغه رنګ تقسیم د عالم شوی دوه دارینو ته لکه امام مسلم رحمه الله د بوریده رضی الله تعالی عنه حدیث راوړي مرفوع حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم صحابي لګه د پاره د دعوت او د جهاد نو څو خبرې تو کړې او یو ته دا ویلې ثم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم وی دغه خلک راوبله اسلام ته که چرته ستا اسلام دا راغختل او تا اسلام ته چر اوبل دا یو منل اجابت د دعوت وک نو دا اجابت ته قبول کا یعنی د اسلام ته داخليدل هغه فرید چې اسلام ته داخل شي او دغه نه بنشه یعنی وینو لمتو یو جهاد سره مکوا ثم دعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين او بیا دوی را وبله نقلیدلو د دوی د کورونو نه دار او کور د مهاجرینو ته، مراد ترې دارالاسلام دی، واخبرهم انهم ان فعلوا ذلک فلهم ما للمهاجرین وعلیهم ما علی المهاجرین وایي دوی ته دا خبر به یې ورکړه چې چېرته یې هجرت وکړ او دا کار یې وکړ نو د دوی لپاره به هغه امتیازات وي چې کوم د مهاجرینو لپاره دي او په دوی باندې به هغه احکام نافذیږي کوم چې مهاجرینو باندې نافذیږي او هغه څه به وي دوی باندې چې کوم مهاجرینو باندې وي همدغه رنګ امام نسائی رحمه الله په اسناد صحیح سره د جابر ابن زید رضی الله تعالی عنه حدیث راوړی دی هغه وی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ویلي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابا بکر و عمر و نبی صلی الله علیه وسلم و ابو بکر و عمر كانوا من المهاجرین و دید مهاجرین نو دا مهاجرو لانهم هجروا المشرکین و ذکر دوی د مشرکین نه هجرت کړو د مشرکین راغلی مدینه ته او بیا فرمایي وکانه من الانصار مهاجرون و د انصارونو مهاجرین وو انصارونو مهاجر وو ځکه مدینه چې کله دار شرکو او مشرکانو فکي نو فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله العقبه و دوی د نبی صلی الله علیه وسلم خواته هجرت کړو په شپه د عقبه باندې محترمو مونږ تاسو ته د دې دلایلو نه پته ولګیدله چې شریعت کې او په دین اسلام کې تقسیم د ټول عالم شوی دوو دارونو ته یو دارالکفر بل دارالاسلام یعنی یو د کافرانو ملکیت د کافرانو ملک او بل د مسلمانانو ملک نو معزز مجاهدینو او اوریدونکو ورونو دزه پر تاسو تقسیم د عالم وپیژاند او د دار لغوي معنی مو پیژندل چې دار چا ته ویل کیږي په لغت کي او بیا عالم په څو قسمه دی د قرآن او سنت نه تاسو په هغې باندې دلایل واوریدل نو په راروان درس کې به ان شاء الله موږ تعریف د دارالاسلام او د دارالکفر کوو الله رب العالمین دې موږ تاسو صحیح متبعین د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم جوړ کی رب العالمین دې موږ تاسو د دارالاسلام د زندګۍ نه برخمن کی او رب العالمین دې موږ او تاسو له د کافر او د دارالکفر نه نجات راکړي وصلى الله تبارک وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين